وفي كل واحدة منها نقطة ذات جزالة مولانا دی وی وی غرض د علامه موصوف ته دی عبارت نه غرض د مفسر د دی عبارت نه هغه بلاغت به اعتبار المعنا ثابتول چې په اعتبار د معنا سره په دې کې هم ډېر لوی بلاغت ته په دې سلورو جملو کې اوله جمله الف لام میم دویمه جمله ذالک الكتاب درېمه لارې بفيه سلورمه هدل للمتقین وای په هر جملې کې وای یو د سه نقطه شته چې هغه ذات جزالت ته یعنی د عظمت والا ده او د کثرت والا ده د چا والا ده د عظمت والا ده او د چا والا ده ففي الاول الحذف په اول کې هغه نقطه څه شی ده حذف په اول کې هغه نقطه څه شی ده حذف ده نو اول کې هغه نقطه څه شی ده حذف نو حذف اله ده چې الف لام میم خبر شي مبتدا کړ شي المتحدى به مؤلف من هذه الحروف یا مؤلف من هذه الحروف المتحدى نو مبتدا او تا کټتا یا دا مبتدا دا او خبر یې کټته یا ټیک شو جی نو پدې کې څه شراره حذف دا یو نقطه او پدې ځای باندې یو سوال او سوال دا دی کنه اختصار د وجه نو شو اختصار د وجه نو شو یا د وجه د ابتلا او د امتحان د وجه نو شو یا اکتفاء علی فهم المستمع دا کارو شو یا دا شو یا دا شو اغه نه کاتی اغه سی مسند الیک کی چې راځي او اما حذف ورته حذف دی د دې وجنا د دې وجنا د دې اغه نه کاتی چې رسو کم ذکر کی یا سی خو بارا دلته چې حذف چاته حذف ته ویلې شي نه نو په اوله جمله کې یو سره غل حذف یا د مبتدا او یا د چا د خبر دویم والرمز الى المقصود مع التعليل او رمز الى المقصود دی مقصود څه شی دی چې دا قران د الله واحده د الله طرف نه څه شی دی دې ته په الف لام میم دا ټکی چې ویلې شو نو تی کې رمز شو چاته چې دا واحد الله را طرف نه ده پیغمبر وینو هتا سو هم داسې کړی او مع التعليل سره د چا ده د تعلیل دې کې اشاره ده رب رمز دې پکې مقصود ته سره ده چاره د تعلیل نه او علت هم څه کړل ذکر کړل علت دا رکه چرته دا قران رمز دې پکې مقصود ته چې دا واحد الله نه سره ده تعلیل نه یعنی که علت هم ذکر کړل چې دا وحی والے ده کدا وحی نه وي او دا چرته کلام دو او اغیار وې نو ستاسو کلمات هم د دې الف لام و غیره د دې رس شری دی آتے شنو یا یو کم در شنو جوړلی نو تاسو به د دې په راته کړه وې د دې پران خدا تاسو چې نشي کولای کنه معلومه شو چې دا وحي نو رمز په کې مقصود ته دی او سره د چانه مقصود څوک دی چې دا وحي من الله ده تعریف چې شعر کدا وحي من الله نه وي نو دا قران خود جنس تاغه نه دی چې تاسو کنه ترکیب د چا کوي کلام تاسو ته کلامونه څه کوي جوړو نو تاسو هم د دې په شان دراتګ کړی چې نه شي کولای نو دغه علت شو دغه څه شو وفي الثانيه او په دویمه کې فخامت التعریف په دې دویمه کې فخامت ته تعریف ته عظمت د تعریف ته یعنی ذالک الكتاب دلته الکتاب معرف باللام ذکر شعر راځي چې معرف باللام ذکر شعر کوم ځای کې چې مسند معرف باللام الته حصر د مسند مقصودی پچا کې په مسند نه لهي کې نو دلته حصر د الکتاب د فذالکا کې سوال الکتاب فذالکا کې باندې دی جواب هغه دا چې د دې مقصد دار یعنی چې مستحق چې کتاب ته ویلې شي کنه هغه څوک ته دی نو د الف لام چې پر کتاب کې ذکر شری په دې کې فخامت ته په دې کې جزالت ته په دې کې عظمت ته نو دویمه فقره کې دغه فخامت څه شی دی تعریف په درېمه کې تاخير د ظرف ته په درېمه کې سره په لا ریبا فيه تاخير د چاره د ظرف ته نو لا ریبا فيه ګورا فيه پر رب نه مخکې ذکر شوی دی که وروسته ذکر شوی دی دا وروسته ذکر شوی دی او لا غول فی لا فیها غول الته کې څه ذکر شوی دی ظرف مقدم ذکر شوی دی او دلته ظرف مؤخر ذکر شوی دی نو دلته کې چې ظرف مؤخر ذکر شوی دی دلته کې چې ظرف مؤخر ذکر شوی دی د دیو جره ذکر شوی دی چې ریب چرته په نورو کتابونو د الله کې متصور نشي یعنی لا خاص په د کې ریب نشته او د دین علاوه په نورو ټولو کتابونو د الله تعالی کې څه شی دی ریب نو بیا لک الله فیها غول په خمرو د جنت کې غولیت او درد سر نشته اپا ما سوا د خمور الجنت کې چې خمور د دنیا دی په دې کې څه شی شته غولیت شته په دې کې څه شی شته نو دا چې بیا صحیح په لاتی هرات کې نه بیا خو معنا دا چې خاص په دې کې ریب نشته د دنه علاوه چې نور کوم کتب د الله دی پای کې سشته دا خبره صحیح و نه نو دی وجنه دا تاخير د ظرف دا په دې درېما جمله کې دا تاخير د چاو شو د ظرف په درېما کې تاخير د ظرف ته د وجه ریان نه ابهام الباطل د ابهام د چانا نو هدل للمتقین دې هدایت ته چا د پاره دې د نیکانو دا قران هدایت ته چا د پاره دې یعنی دا قران کریمه د هدن غایه څوک ده اهتدا هدایت پال لینا پال لینا دا کی شری پال لینا هدایت موند چې موند شي ورته څه شي ورته نو په دې اعتبار سره د هدایت د چا سره ذکر شعر د متقین سره یا هدل للمتقین دا قران هدایت یو د متقینو د پاره دا متقیو ته ویل شي په اعتبار د ما یقول الیه سره اوس خو متقی نه دی خو چې اوس خو متقی نه دی ها خو چې کلا کلا رستو دا چونکه متقی جوړیږي لکه ته یو طالب ته وای چې شیخ الحدیث ته نو دا قرانګه دا قران هدایت ته د متقی د پاره خو به اعتبار الغایه په اعتبار د جهاد سره د هدا غایه څو کې هغه چې سړی لار مونږ کې او بس نیک شي نو دای صحیح غایه او یا تسمیه المشارف دا مجاز بالمشارفت ته څه مطلب تسمیه د مشارف مقارب للتقوا غته متقی ویلې شي دي اجازه د وجره چانا اختصار نه چا صائرین للتقوا ذکر کول نو هغه وګت کلام وکنه نو اجازه دا کارو شو بل وتفخیما لشانه د وجر تفخیم د شان دی تفخیما لکه زه د توای ما چې دا محدث وخت دی نو دې کې ډېر لوی تفخیم دی کنه چې رستو جوړیږي زه د وړاندې نه خبرو کما نو په دې کې څه شی دی تفخیم نو د وجر ایجاز او تفخیم مل لشانه دا څه کار شوی دی وصلی الله Thank you.